امام ابن کثیر رحمت الله علیه وی فآیات کې دا دي چې تاسو د دې کفارو او د مجرمانو ګناګارو د نعمتونو او خوشحالو باندې دوک کېږي ما چې دنیا کې په دې باندې نعمتونه دي خوشحالي دي ډېر زر به د دی را خوشحالۍ او نعمتونه ختم شي دا د دی لپاره استدراج دی استدراج دی له وی چې الله نافرمانی کې ګناهونه کې او الله در باندې د دنیا فراخ کړی دا نعمتونه در لرا کولاو کړی دي ګرځیدل را ګرځیدل دا کسانو چې کفر کړي دي فل بلاد پدې کلو خارونو کې پدې خارونو کې د دې ګرځیدل را ګرځیدل لتا په دوکه کې وانه شي چې ګور د الله نه فرمانیم کوي او دمر نعمتونه دي په خوشحال دي دا د دې د رښتینوالي او د حقانیت علامه او نه خننه متاع قلیل دا فائدہ نه لګونتي بد زیره تیار شوه دا جهنم مهاد په اصل کې بستری لوي چې انسان فاغي کې خوب کوي آرام کوي نو جهنم له بستر تحکما ویلي دي لکه شاله د سزا تیار کړي ورلوي راشه خوراک مې درل تیار کړی دی الله رب العالمین ورلوي وبئس المهاد ډیر بد بستر درل تیار شوی جهنم نو د دنیا د نعمتونو که څومره ډیر شي او څومره زیات شي نو دې له متاع قلیل و معمولی غونته سکه ده حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمای يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة پرز د قیامت باندې با د دنیا د ټولو نه اغلوی نعمت را وسته شي چې ډېر انعامات په الله کړیو او په انعامات او نعمتونو کې غړډوبو خوغه کفر کړو د الله نه فرمانی کړو نو په جهنم کې چې یو غفور ورکی نو بیا ور لوول شي یا ابن ادم هل رايت خيرا قط ای بنی ادم تا چرته خیر او خوشحالي لیدلی هل مر بك نعيم قط ورلبوه لي شي تا چرته سنعمت کتله نو دی بو الا والله يا ربي نستا په ذات مې قسم ای رب ما خو چرته نعمت او خوشحالي کتلم نه ده نعمت او خوشحالي پیژنم نه نو ځکه وي متاع قليل دنیا کې دې مزي کوي لږه غونډه فائدہ ده او د جنتیانو اول ملمستیا دا به د مې په اینا او جګر باندې کیږي د مې د اینې او د جګر غوخه به د ایله په ملمستیا کې پیش کیږي حدیث پاک ته بخاری کې راغلی دی وګد حدیث دی رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي واما اول طعام ياكله اهل الجنه او هغه چې د الله سره دی غور دی د فار د نیکانو الله چې کومې بدلی تیاری کړې دي هغه غور دی د فار د نیکانو مخکې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول ذکر شوی و دنیا کې چې هر څوک دی که کافر دی او که مسلمان وي داغه د فار مرګ افضل او بهتر دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته پوښتنه شو چې ولې هر چا لمرګ بهتر دی نو هغه مجرم او کافر لمرګ ځکه بهتر دی چې د دې باره کې الله وی انما نملي لهم ليزدادوا اثما د مجرمانو او کافرانو لمو مهلت ورکو د دې لپاره چې ګناه نورم سیوا کی نو چې زر مرشي ګناه به کمي سمر چې ورله مکملاویږي بوج نور سیوا کیږي مخکې عام بشارت ذکر کو د تقوادارو او د مسلمانانو د پاره چې غیله به جنتونه وي دا غیلان دی به نهرونه به یي دا د الله د طرف نه دی له ملمستیا ده اوس په دې آیات مبارکه کې خاص خلکو له بشارت ده چې کوم اهلی کتاب دی او پاغي کې حق پرس خلک دی ایمان وروړو نو غیله زیره ورکړي او په دې کې د اهل کتاب او د حق پرست علما او سلور صفات ذکر کیږي په دې آیات مبارکه کې چې په دې اهل کتاب کې ځنې حق پرست علما مشته لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د دې غټ عالم ایمان راوړ او جلیل القدر صحابي دی نو سلور صفات په آیات کې ذکر کوي چې ایمان ساتي په الله ایمان ساتي د الله په کتابونو او دریم صفت ذکر کوي خاشعين لله د الله نه یریږي عاجزي کوي او سلورم صفت به ذکر کی لا یشترون بیاات الله ثمنا قلیلا د الله په آیاتونو باندې دنیا نه اخلي چې دنیا غرس کړه ده او دین پټي په دې باندې دنیا ګټي دا سلور صفات چې پکې وي نو دا غي د پاره بشارت ته په دې آیات کې او امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې حدیث ذکر کړی انس رضی الله عنه وی چې کله رسول الله علیه الصلاۃ والسلام لا د حبشي د بادشاه د نجاشي خبر را ورسېدو چې وفات شوه نجاشي به د حبشي بادشاه لوي دا د هغه لقب لکه د یمن بادشاه لوي تبع وي د مصر اغلب فرعون ویل کېدې شول او د روم اغلبه قیصر وی او د فارس اغلبه کسرا وی نو د نجاشی د وفات خبر سره ورسېدو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ډېر مرګرتیا کړې تعاون او امداد کړې کله چې مشرکانو تکلیفونه په مسلمانانو باندې مکه مکرمه کې سخت شول نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مرګرو لوي چې مال خبر را رسیدلې چې د حبشي نیک بادشاہ دی نجاشی د اغل قبو اصحاب ابن ابجر رضی الله عنه دا غنوم دی غیبانه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان وروړو نو تاسو لار سي الته هجرت وکړي نو صحابه کرام حبشي له هجرت وکړو قریش او مشرکان او تحفه تحائف نجاشي له ولېګل چې زمونږ د وطن نه شریان راغلي دي او تاسو په وطن کې بم شر جوړ کی هغه صحابه کرام راوختل تفوسه تنه بولو جعفر رضی الله عنه د دې صحابه کرام مشر او د علي رضی الله عنه ورور دی هغه راوغخته شو او نجاشی ته تپوس کوي چې دا پیغمبر تاسو لسوي او سو وحي ورلکېږي نو هغه د سوره مریم ابتدایي آیاتونه ولوستل او نجاشی وګي خله حدیث د ترمذی کې راغلی د نجاشی د سترګو نوخ کې روان شي په ګیره راو بایدي او وی وی تاسو کتاب دا سرشتیا ویلی دي د زمکه نه یو خسن روچت کو چې دومره پاغي کې څه دروغ نشتا او مشرکان واپس کړ چې دا تحریم هم ځان سره یو سیدا سي خلک د خپل وطن نه نشرم مسلمانان بتلل د خپل وطن کې ځای کړي امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې حدیث ذکر کړي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د وفات خبر رو رسیدو ويصلوا عليه صحابه کرام له وی په د باندې غیبانه د جنازي موضوع کوي نو په اهل کتابو کې چې کوم ایمان راړي او حق پرستی نو دا غي لپاره اجرونه دی اولایک لهم اجرهم عند ربهم بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې نجاشی باندې سلور تکبیر غیبانه جنازه وکا دا یو شخصیت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غیبانه جنازه کړی دا حدیث د صحیحینو کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی درې کسان دي چې غیله و دو اجرونه ملاویږي ډبل اجرونه لکه عام خلک یو عملو کې یو اجر ورلو لیکل شي بعض کسان داسې چې غیله بدبل اجر نه یو فاغی کې رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم چې په خپل پیغمبر باندې ایمان وروړي او بیا په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ایمان وروړو نو دله بدبر اجر نه ملاويږي یو دا چې قیامت را روان دی تیارې ورلکوي نو د آیات مطلب دا سي چې اقترب للناس حسابهم خلق له غي حساب را نږدې شوی دی او دوی په غفلت کې پراته دي او دویمه معنا د سریع الحساب دا ده چې الله به سره زر حساب وکي علي رضی الله عنه ډېر حاضر جواب ورلوې له چې الله رب العالمین به د دې دومره مخلوقات سره څنګه حساب کوي دا جواب ورکو څنګه چې دې ټول په یو ځای باندې رزق ورکړي دې ټول مخلوقات له الله رب العالمین په یو وخت کې رزق ورکړي په مختصر ټیم کې نو دغه شانته بور سره حساب مو کی مفسرین او اهل علم ذکر کړي چې د دنیوي رزق چې پاره کې توحید او رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله نو په اسبرو کې اشاره د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم لا ځکه صبر او کلکواله دا په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم سره حاصلېږي او راځي او په صابرو کې بیا اشاره ده جهاد فی سبیل الله لا فصابروا معنا دا ده چې تاسو په دې کافر باندې په صبر کې غالب شئ هغه د شیطان په تابعداري کې ځان کلک کړل تاسو سره جنگيږي نو تاسو د رحمان په تابعداري کې کلک شئ صبر وکړئ او فرابطو کې انفاق فی سبیل الله له اشاره ده چې د جهاد د پاره تاسو اسونه تیار کړئ اصله تیار کړئ او واتقوا الله کې توحید له اشاره ده چې د الله نه ویریږي د بل چا نه ویریږي صرف یو رب منئ نو دا سلور خبري اصول کامیابی او د فلاح دی په اخر کې به وي لعلکم تفلحون که کامیابی غواړئ نو د اغه د پاره دا سلور بنیادی اصول دي د الله یواله تفسیر مدارک د صابر معنا کوي غالبوهم فی الصبر علی شدائد الحرب غلبه حاصل کوي تاسو په دشمنانو د دین باندې په صبر کولو کې چې غي د جنگ هغه سختۍ برداشت کوي نو تاسو هم برداشت کوي صابرو دا د امر صيغه ده د باب مفاعلینا او د باب مفاعلی په خاصیاتو کې یو خاصیت د مغالبه په دشمن باندې تاسو په صبر کې غلبه حاصله کړئ تاسو ډیر صبر کوئ تفسیر جواهر د صابر معنا کوي ثابت قدم رهو ثابت قدم یې مضبوط اوسېږي دارنګ امام ابن کثیر رحمت الله علیه هغه د صابر معنا دا کوي چې تاسو په صبر باندې پدای کې پدای باندې غلبه حاصله کړئ ورابطو او تیارې کوي د جهاد یا مضبوط کوي خپل سرحدات د مسلمانانو چې د کافرو سره کم سرحدات دي نو هغه تاسو مضبوط کوي کمزوري مفریدای رابطو فی الثغور فی سبیل الله سرحدات مو مضبوط کړئ یا درابطو معنا د ارتبط الخيل اسونه تیار کړئ کما يرتبطها اعداؤكم لکه څنګه چې دشمنانو تیار کړی دي او یا درابط معنا د استعدوا للقتال امام ابن کثیر رحمت الله علیه وی ورابطو تیارې کوي تاسو د جهاد رباط فی سبیل الله دی لموي چې د مسلمانانو د لخر دارنګ د مسلمانانو د ملک سوکیداری کوي او رباط فی سبیل الله دی لموي چې یو مز دی وکړو د بل مز په انتظار احادیثو کې د رباط فی سبیل الله لوی اجر او ثواب راغلی دی ګڼ احادیث په باب کې راغلي دي حدیث د مسلم شریف کې راغلي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي چې د یو موز نه پس د بل موز انتظار کول فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط دا غریبات ته چې الله رب العالمین دا غي حکم کړی دی او خاص کر رباط فی سبیل الله دا بیا سوکیداری لویل شي چې مسلمانانو د لخر سوکیداری کې او تاسو طلبه چې سوکیداری کوي کومه په هر کوي دام په دې کې داخل دی رباط فی سبیل الله عام دی رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي حديث ده متفق عليه ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها يورث الاسلامي لخر شا سوفي داريو کا نو دا د دنیا او د دې د نعمتونو نه افضل او بهتر ده دارنګ رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي حدیث د سنن ابي داود او ترمذي وكل الميت يختم على عمله إلا مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتان القبر هر کس چې مړ شي وفات شي نو د عمل ختم شو بن شو صرف مرابط فی سبیل الله چې د الله د پاره د مسلمانانو د لخر د مسلمانانو د ملک سوګیداری کړی وي د دې حفاظت کړی وي نو د عمل تر قیامت پورې ختميږي نه جاری د عمل نامې بنديږي نه او دې به د قبر د عذاب نه په امن وي او حدیث د طبرانی کې راغلی امام طبرانی رحمت الله علیه په المعجم الكبير کې ذکر کړی رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمای من مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة څوک چې په داسې حالت کې مړ شو مرګ پر راغی چې د اسلامي لښکر د مسلمانانو د ملک څوکیداری کوي د هغې حفاظت کوي نو تر قیامت پورې به د عمل جاری وي عمل نامه به بندیږي نه نو روایت فی سبیل الله دا په عملونو کې لوی عمل دی امام ابن کثیر رحمت الله علیه په دې ځای کې واقعا د عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ذکر کړي دا ابن عساکر رحمت الله علیه په تاریخ د دمشق کې ذکر کړي امام زهبي رحمت الله علیه په سیر اعلام النبلاء کې دا رنګ په تاریخ الاسلام کې ذکر کړي چې یو کس عمرې روانو د تورسوس نه چې دا تورسوس په ترکی کې راځي موجوده وخت سره او په جهادي مورچه کې امام عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه دی چې دا جلیل القدر محدث تیر شوی دی امیر المؤمنین فی الحديث ورلوي دی شي نو کوم کس چې عمرې راتلو هغه له مکه مکرمه لدی هغه کې زما یو مرګره دی هغه له زما د خط ولي ورکی فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه جلیل القدر امام دی نو اغلب ته زما د خط یو سي او په هغه خط کې ورله عبد الله مبارک رحمت الله علیه اشعار لیکل چې ته وګوره د بیت الله په خوا کې عبادت کې درس او تدریس کې مشغوله خو مونږ په میدان د جهاد کې یو نو زمونږ او ستا اجر برابرې دی نشي او په مونږ باندې د اصله او د تورو هغه پړک پړوک دی او هغه خولي خيسته غبار او خاورې په مونږ باندې لګي د الله په میدان کې د الله په لار کې میدان جهاد کې د ریح العبیر مطلب دا دی لکه یو اتر والا په لار باندې تیر شنو اتر والا نشته خو خوشبوئی په غلار باندې محسوسيږي نو مجاهد قرباني کړي اوس موجود نه نه خو ته ناس یې په جماعت کې درس کوه عبادت کوه هغه تعالی امن قائم کړی دی نو تاسو خو په امن په حرمینو کې لګیایي عبادت کوي خدا امن چې درل روسته دی نو دا موږ په خپل وینو باندې روسته او بیا ورلوي لا یستوي غبار خیل الله فی انف امرئ ودخان نار تلهبو وې دا الله په لار کې چې کوم دوړي پچا باندې پریوزي نو دا او د جهنم اور یو ځای کیږي نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پچا باندې چې په میدان جهاد کې د الله په لار کې دوړي پریوته نو د جهنم اور په دغه حصہ باندې راتلې نشي او د اندا د انسان د بدن د حصہ سوځي نه او بیا ورلوی هاذا کتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب وموږ له خپل پیغمبر خبره را رسیدلې او هغه صحیح خبره ده رښتینه پیغمبر دې دروغ نه وایي او د الله کتاب زموږ مخې له موږ سره خبرې کوي چې غوړ شهید مړ نه دی دا د دروغ خبرې نه دي نو دا خط چې کله فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه هغه کسرارو هغه خط پړاو کو نو وی جړل وای مال ابو عبد الرحمن نصیحت کړه دې او بهترین خبرې کړي او بیا هغه وغوښتو کاتب چې راشي تولی که زما ختم ورل واپس یوسا او د رباط فی سبیل الله د جهاد فی سبیل الله متعلق چې کوم احادیث راغلي دي نو دغه احادیث امام عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه ولیکل وعلى آله وصحبه أجمعين